الحمد لله الذي جعل في سير الصالحين عبرة للمعتبرين وذكرى للذاكرين وجعل في الصادقين منهم أسوة وقدوة للمقتدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين مؤمنانو مسلمانانو ورونو مونږ د رب العالمین په مدد سره د بعضی صحابه وو مختصر مختصر سیرت بیانولو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فانما عيالک عيالي یقینا ستا اولاد زما اولاد دی نو اوس په دې درس کې د هغې زنانه مختصر شان سیرت بیانوو چې دغه الفاظ ورته نبی علیه الصلاۃ والسلام استعمال کړي چې ستا اولاد زما اولاد دی چې د هغې زنانه نوم دی ام المؤمنین ام سلمه رضی الله تعالی عنها نو د ام سلمه رضی الله تعالی عنها پلار د مخزوم قبیله یو وتلی سردار او د عربو په وتلو سخیانو کې یو نوم لرونکي سخی وو تر دې چې ده ته به خلکو زاد الراکب ویل او دا ځکه چې کله به کاروانونه د ده په طرف باندې راتلل او یا به د ده سره ملګري کوم طرف ته تلل نو دوی به د ځان سره توخه نه اخستله د ام سلمه رضی الله تعالی عنها خوان عبد الله بن عبد الاسد رضی الله تعالی عنه او دا د هغه کسانو نه وو چې په مسلمانانو کې یې اول اسلام راوړی وو ځکه چې د ده نه مخکې یو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او څو نور صحابه وو د ګوتو په شمېر باندې او د دې زنانه نوم چې و هغه هند و خو خلکو ورته ام سلمه ویل چې بیا وروسته دغه کنیا د دې د خپل نوم نه ډیره مشهوره شوه نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها د خپل خاوند سره یو ځای ایمان راوړو او دا هم د مخکانو مسلمانانو زنانه ونه یو زنانه وه نو کله چې د ام سلمه رضی الله تعالی عنها او د دې د خاوند د اسلام راوړلو خبره خوره شوه نو په قریشو کې شور او زوګ جوړ شو او د دواړو ته داسې عذابونه ورکول شروع کړل چې کاڼه کاڼي یې لړزول، خو دوی یې نه کمزوري، نه متردد او نه یې سست کړل، کله چې په دوی عذابونه ډېر او سخت شول او رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته حبشې ته د هجرت کولو اجازه ورکړه، نو دې دواړه د مهاجرینو په اول کتار کې وو. ام سلمه رضی الله تعالی عنها او د دې خاون د غربت او مسافرې هیواد ته لاړ او شاته په مکه کې خپل اوچت او خپل کور او ډیر عزتمن نسب پرې خودو او دا د دې په بدله کې چې رب العالمین د دې ناراضي شي او هغه ترې نه خوشاله شي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها صرف د رب العالمین اسره ته پراته وه سره د دې نه چې ام سلمه او خاوند ته یې د نجاشي حمایت حاصل و او هغې ورسره مدد او نصرت کولو خو بیا یې هم د وحي د راتلو مرکز مکې ته ډېره تمنا درلوده او همدغه شانتې د هدایت مصدر رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت کولو تمنا یې درلودله او د دغه مینې په اور کې دغه زنانه او د دې خاوند سینې سوځل کېدې بیا وروسته د حبشي مهاجرینو ته مسلسل داسې خبرونه ورسېدل چې په مکه کې د مسلمانانو تعداد زیات شوی د حمزه بن عبد المطلب او عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنهما اسلام د مسلمانانو ملا مضبوطه کړې ده او تر یو حده یې د قریشو د ظلمونو مخه نیولې ده نو د دې خبرو سره سم یوې ډلې د مهاجرینو مکې ته د بیرته ستنېدو عزم او اراده وکړه دوی خپلې مینې او ډېرې تلوسې راوپارول ام سلمه رضی الله تعالی عنها او خاوند د ستنېدونکو په اول کتار کې وو خو بېرته ډېره زر دا خبره څرګنده شوه چې دوی ته کوم خبرونه وروړل شوي وو، هغه هسې تشې تورې افواهې او بې بنسټه دعوې وې. هغه راتګ چې مسلمانانو ته حمزه او عمر رضی الله تعالی عنهما د اسلام راوړلو نه وروسته مکې ته وکړو، نو د قریشو د طرف نه په ډیر ستر هجوم سره استقبال وشو. مشرکانو د مسلمانانو په تعذیبولو او ربړولو کې نور هم شدت اختیار کړو او سختي یې شروع کړه او دوی ته یې داسې عذابونه ورکول شروع کړل چې د دې نه مخکې یې نه لیدلي نه کتلي او نه ورسره اشنا وو نو په دې وخت کې یو ځل بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو ته مدینې ته د هجرت کولو اجازه ورکړه نو یو ځل بیا ام سلمه او خاوند یې عزم وکړو چې د دین د حفاظت او د کفارو د سختو د کړاوونو نه ځانونه خوندي کړي نو په دې نیت یې وغوښتل چې د مهاجرینو په اول کتار کې ځانونه داخل کړي خو دا ځل د ام سلمه او د هغې د خاوند هجرت هغه شانتې اسان نه و لکه څنګه چې دوی فکر کړی و بلکې دا ځل یې تریخ، سخت او شاته یې دومره کړاوونه درلودل چې بل هر کړاو او هره سختي د دې په مخ کې هیڅ هم نه وه نور نو مونږ خبره ام سلمه رضی الله تعالی عنها ته پرېږدو دې لپاره چې د خپل کړاو کیسه راته وکړي، ځکه چې د دې شعور په دې کې ډېر عمیق او زیات دی، همدا شان د دې تصویرونه به ډېر بلیغ او دقیق وي. ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي، کله چې ابو سلمه مدینې ته د تللو نیت وکړو نو زما د پاره یې یو اوښ تیار کړلو زه یې په هغه باندې سواره کړلم زما ماشوم سلمه زما په غیږ کې و ابو سلمه روان شو زمونږ اوښ یې کشولو او بل هیڅ شي ته توجه او نظر نه کولو د دې مخکې چې موږ د مکې نه بیل شو او د مکې د خاورې راووځو نو زما د قوم بني مخزوم څه کسان مې ولیدل زمونږ طرف ته راغلل ابو سلمه ته یې وویل چې که ته څه هم د خپل ځان په باره کې په موږ باندې غالب یې او تا راستنولی نه شو نو د دې ښځې دې څه حال دی دا خو زمونږ د قوم لور ده مونږ به دې ولې پرېږدو چې ته دا بیا یې او په پردي هیواد او پردي وطن کې یې ځان سره ګرځوې وروسته یې د دې نه لاس ور واچولو او زه یې ترې نه راستانه کړم کله چې زما د خاوند قوم بنو الاسد دوی ولیدل چې زه او زما زوی یې د ده نه راستانه کړو هغه ډېر سخت غوسه شول او ویې ویل چې تاسو خپله ښځه زمونږ د سړي نه راستانه کړله والله که مونږ هم خپل ماشوم ستاسو د قوم د ښځې سره پرېږدو هغه زمونږ بچی دی او مونږ پرې باندې حقدار یو نو دې دواړو دا یو بل نه زما په مخ کې زما زوی سلامه کش کولو تر دې چې د لاسه یې وروتلو او ځان سره یې یوړلو نو په یو څو لحظو کې زه یوازې او حیرانه دریانه پاتې شوم خاوند مې د خپل دین او د ځان د خوندي ساتلو په نیت باندې مدینې منورې ته لاړلو او بچې مې کنډ کپر بنو عبدالاسد په زور باندې راڅخه یوړو او په ما باندې خپل قوم بنو مخزوم غالب شو او زه د ځان سره بوتلم نو زما خاوند او د بچی په منځ کې په یو ساعت کې سره بیلتون او جدایی راغله نو د دې ویر لړلې ورځ وروسته به زه هر سحر ابطح نومې ځای ته ورتلم او په هغه ځای باندې به کېناستم چې زما د ویر لړلې ساعت شاهد و او مؤمنانو مسلمانانو دا یو ډیر سخت حالت دی چې په انسان باندې راشي بیا په زنانه باندې چې په یو څو منټو کې یو زنانه د خپل خاوند نم جدا شي او د خپل بچی نم جدا شي او د سي جدایي ورته ملاو شي چې بیرته د پیوستون هیڅ امید نه وي د انسان او نه دا سوچ او فکر د انسان وي چې چیرته به بیا هم زه د خپل بچو د خپل خاوند سره یو ځای شم دا ډیر سخت حالت وي خو د هغه خلکو لپاره اسان وي چې رب العالمين يې په چا باندې اسان کړي. مؤمنانو مسلمانانو! د دين اسلام او اسلامي قانون او نظام چې موږ تاسو ته راغلی دی دا اسی په مفته باندې نه دی راغلی بلکې دا د صحابه او په قربانیو او د صحابه په وینو باندې موږ تاسو ته را رسیدلی خو افسوس د اوس وخت په مسلمانانو باندې چې د اسلامي قانون او نظام غم ورسره نشته او د کفري قانون او نظام لاندې د ذلت ژوند او زندگی کوي نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها مخکې فرمای چې زه به د غزې ته هر سهار راتلم چې کوم ځای زما د بیلتون او زما د جدایې شاهد وو او د هغه وختونو او د هغه لحظو ویر او یاد به مې کولو چې زما د زوی او خاوند په منځ کې سره بیلتون او جدایي راغلی وه او تر هغه وخته پورې به ما جړل چې د شپې به ما خپل خیمه وغوړوله نو په دې حال کې زه څه د پاسه یو کال په ما باندې تیر شو او په دې حال کې زه پاتې شوم بالاخره زما د تربور د جملې څخه یو کس یوه ورځ راباندې راغلو او زما په حال باندې یې زړه وسوځېدو او رحم یې راباندې راغلو او زما قوم ته یې وویل تاسو ولې دا مسکینه نه خلاصوئ د دې د خاوند او د زوی په منځ کې مو ولې بېلتون راوستی نو په ډېرو زاریو سره یې د دې زړونه نرم او احساسات یې ورته راوپارول چې په نتیجه کې یې ماته وویل، که دې زړه وي په خپل خاوند پسې لاړه شه. کله چې ام سلمه رضی الله تعالی عنها ته خپل قوم اجازت ورکړو بیا د هغې نه پسې دا وویل چې زه به څنګه په خپل خاوند پسې مدینې ته تللی وای چې زما بچې او زما د سینې ټوټه په مکه کې د بنو عبدالاسد سره پاتې وای، دا به څنګه ممکن و چې زما سلګې او زما اوښکې دې ودرېدلې وای، زه دې د هجرت په مینه مدینه کې وای او زما د زړه ټوټه او زما وړوکی زوی دې په داسې حال کې په مکه کې وای چې ما ته هیڅ درک او هیڅ پته نه لګېدای. نو بیا ځنې خلکو زما ویر او بده ورځ ولیده او زړونه یې زما په حال باندې ورحمېدل او د بنو عبدالاسد سره یې زما په باره کې خبرې وکړې او د دې مهرباني یې زما په طرف باندې راجلب کړه او هغې مې زوی سلمه راکړلو بیا ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زما خوخه نه وه چې زه نور په مکه کې پاتې شم او د هغه چا په انتظار باندې وم چې مدینه ته سفر وسره وکم ځکه چې زما سره دا یره وه چې بیا به داسې څه را پیښ شي چې ګمان به نه کیږي او بیا به مې د خاون سره د پیوستون په مخ کې یو خن جوړ شي نو ځکه مې په بيړه باندې خپل اوښ تيار کړو، بچی مې په غېږ کې راواخستو او د مدينې په طرف باندې د خاوند په لټه کې په داسې حال کې روانه شوم چې د رب العالمين د مخلوق نه هيڅوک راسره بل نه وو، خو کله چې تنعيم نومې ځای ته ورسېدم، هلته د عثمان بن طلحه سره مخامخ شوم، هغه راته وويل، اې د زاد الراکب لورې! چېرته دې مخه کړې ده؟ ما ورته وویل چې زه مدینې ته خاوند پسې ځم. عثمان ورته بیا وویل، ایا بل څوک درسره نشته؟ ام سلمه رضی الله تعالی عنها ورته وویل، نه، والله یو الله او دویم یې همدغه زوی راسره دی. نو عثمان وویل، والله که دې هیڅکله یوازې پرېږدم چې مدینې ته لاړه شې، یعنی تر هغه دې نه پرېږدم چې تر کومه مې مدینې ته نه وې رسولې. ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د دې نه پس چې زما د اوښ مو هار ونیو او روان یې کړو، والله که په عربو کې د دغه معزز او شریف سړي سره هیڅ وخت مخامخ شوی یم چې کله به یو د دمې کولو ځای ته ورسېدو نو اوښ به یې خی کړو یعنې اوښ به یې ودرولو او بیا به زما نه تېر شو نو زه به د اوښ نه راکوزه شوم او په ځمکه باندې به کېناستم بیا به عثمان اوښ ته ورغلو او د هغې نه به یې کښته راښکته کړه او راکوزه به یې کړه او د اوښ به یې یوې ونې ته وتړلو او د هغې نه پس به زما نه لرې لاړو او هلته به د یوې ونې لاندې پروت و نو کله به چې د اوښ د کوچېدلو او د تللو وخت شو بیا به زما اوښ ته ورغلو هغه به یې تیار کړلو ما ته به یې راوستو او بیا به د هغې نه پس شاته شولو او راته به یې وویل چې په اوښ باندې سواره شه نو کله به چې زه په اوښ باندې سواره شوم او په اوښ باندې به ما ځان برابر کړو بیا به عثمان دغه اوښ د مهار نه ونیو او کش کولو به یې عثمان د ما سره هر وخت همداسې کول تر دې چې مدینه منورې ته راورسېدو عثمان چې کله په قبا کې یو کلی ته چې د بنو عمر بن عوف کلی وو هغه ته وکتل نو وی ویل ستا خاون په همدې کلی کې اوسېږي ته همدلته د رب العالمین په برکت باندې ورداخله شه نو د دې خبرې نه پس عثمان بېرته مکې ته راستون شو. ام سلمه رضي الله تعالی عنها فرمايي چې د ډېر اوږد فراق وروسته زمونږ بد حال بېرته په پیوستون باندې بدل شو او د ام سلمه رضي الله تعالی عنها سترګې د خپل خاوند په لیدو سره یخې شوې ابو سلمه رضی الله تعالی عنه د خپل بچی او خزی په لیدو باندې بیرته نیکبخته شو مؤمنانو مسلمانانو دام یو ناشنا وخت وي چې یو دوه خواږه ملګري سره جدا شي او دا جدایی اجباری وي او اختیاري نه وي یعنی دا جدایی په خپل خوخه باندې نه وی راغله بلکې د بل چا د طرف نه په زور باندې راغلی وي او بیا دغه ملګري سره یو ځای شي نو دا ډیر د خوشحالۍ وخت وي او ډیر د خوشحالۍ حالت وي خو دغه حالت د اسلامي خلافت په مجاهدینو نارینه او زنانو باندې راغلی دی دغه د صحابه او تاریخ د خلافت مجاهدینو نارینه او زنانه وو په اوس وخت کې راځوندې کړو ولله الحمد علی ذلک او ځنې داسې مجاهدین شته د خلافت چې اوس هم په همدې فراق او په دغه بیلتون کې پراته دي خو مجاهدین ورونو تاسو د رب العالمین دی رحمت نه من امید کېږئ ډیر زر به رب العالمین دغه د پیوستون او د یوځای کېدو ورځ راولي ان شاء الله لکه څنګه چې رب العالمین د ام سلمه رضی الله تعالی عنها او د هغې د خاوند د پیوستون ورځ راوسته او د بیلتون ورځې یې ختم کړې بیا د دې نه پس ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله زه د ابو سلمه سره یو ځای شوم نو بیا به د دې نه پس واقعات چې دي هغه ډیر په جلدې باندې یو په بل پسې د سترګو د رب په شان باندې تیرېدلی نو هغه و چې بدر ته ابو سلمه رضی الله تعالی عنه حاضر شو او د نورو مسلمانانو سره ابو سلمه رضی الله تعالی عنه هم د بدر نه په داسې حال کې راستون شو چې ښکارا او مضبوط مدد یې په برخه شوی وو بیا د دې نه پس د وحود غزا چې ده او د وحود جنگ هغه منځته راغلو نو بیا ابو سلمه د احد غزا منځ ته ورننوتو او ډیر ښه امتحان یې ورکړو خو د بد قسمت هغه په داسې حال کې د جګړې نه راواپس شو چې هغه ډیر جوور زخمی شوی وو او ډیر جوور زخمونه یې خوړلې وو خپل علاج ته په دوامي شکل باندې دوام ورکړو تر دې چې دا یې باور شو چې نور نو زخمونه ټکور شوي دي او روغ شوي دي، خو زخمونه چې وو هغه دننه نه خراب شوي وو، نو په دې کې ډېر وخت لا نه و تېر شوی چې زخمونه یې بېرته خلاص شول او ابو سلمه رضی الله تعالی عنه یې د بسترې خاوند کړو، یعنې په کټ باندې یې څملولو، کمزوری یې کړو. ام سلمه رضی الله تعالی عنها بیا فرمای چې څو شپې ابو سلمه رضی الله تعالی عنه په خپل بستر باندې پروت و یو سحر رسول الله صلی الله علیه وسلم د دته پوسټ راغلو د دې لپاره چې پښتنه یې وکي نو د پښتنې ورسته نبی صلی الله علیه وسلم د د کور د دروازې نه تیر شوی نه وو چې ابو سلمه رضی الله تعالی عنه ژوند سره مخاخه وکړه او دنیا نه لاړلو نبی علیه الصلاة والسلام په خپل مبارکو لاسونو د د سترګې ورپټې کړې او د اسمان طرف ته یې وکتل او وی وی اے الله ابو سلمه ته بخنه وکړي او په خپل نږدې انسانانو کې د د درجه اوچته کړي او د ده وروسته ورتلونکو دپاره صبر ورکړې او مونږ او ده ته بخښنه وکړې اې الله قبر ورته فراخه او نوراني وګرځوې بیا ام سلمه رضی الله تعالی عنها ته هغه روایت ور په یاد شو چې ابو سلمه رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ورته را نقل کړی وو نو دا یې وویل چې ای الله د خپل د مصیبت اجر د تا نه غواړم او دې دا نه خوښوله چې دا وایي ای الله مونږ ته د دې نه غوره بدله راکې ځکه چې دې ام سلمه رضی الله تعالی عنها د ځان سره دا ویل چې څوک کېدای شي چې د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه نه غوره وي خو بیا یې هم خپل دعا پوره کړه مسلمانان د ام سلمه رضی الله تعالی عنها په غم باندې دومره غمجن شول چې د بل چا په مصیبت باندې دومره نو غمجن شوي او په دې باندې د عربو د کونډې نوم کې خود ځکه چې په ټوله مدینه کې د دې څوک خپل خپلوان نه وو بغیر د هغه زوینه چې هغه هم داسې و لکه د تیتر مرغه هغه بچی چې بڼې پې باندې نه وي راختلې او دغه دی ام سلمه رضی الله تعالی عنها تاریخ د خلافت زنانه ور ژوندې کړلو په خلافت کې داسې زنانه وي چې خپل خپلوان یې نه درلودل او نه واپس دارالکفر ته راتلې او په دارالاسلام کې د رب العالمین د اسرې لاندې ژوند کولو نو کله چې ابو سلمه رضی الله تعالی عنه وفات شو مهاجرین او انصار ټول د ام سلمه رضی الله تعالی عنها په هغه حق باندې خبر شول چې په دوی باندې درلودلو کله چې د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د علت او بیماری ورځې ختم شوه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته راغلو او د ځان لپاره د نکاح غوښتنه ترنه وکړه خو دې د هغه د غوښتنې نه انکار وکړو بیا دا غنه پس ورته عمر رضی الله تعالی عنه راغلو هغه ترنه د نکاح غوښتنه وکړله خو د هغه نه هم انکار وکړو په دې پسې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راغلو او په یو روایت کې داسې دي چې ام سلمه رضی الله تعالی عنها څرمن وینځله او نبی علیه الصلاة والسلام ورته وروالو ام سلمه رضی الله تعالی عنها خپل لاسونه وینځل او دروازه ورته خلاصه کړه بیا د هغې نه پس نبي عليه السلام ترې د نکاح غوښتنه وکړه. نو ام سلمه رضي الله تعالی عنها ورته وویل، اې د الله رسوله! زه درې خصلتونه لرم، یو دا چې زه ډېره غیرتي ښځه یم او ما سره دا یره ده چې داسې څه به رانه ووینې چې هغه به تا ته قهر او غصه درولي. او رب العالمين به د هغې غصې په وجه باندې په ما باندې عذاب نازل کړي بل صفت دا چې زه یوه داسې ښځه یم چې په ما باندې وخت تیر شوی دی یعنی ډیر عمر ولا یم بل دا چې زه د عیال او بچو خاونده یم نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل کومه خبره چې تا د غیرت په باره کې وکړه، زه به د رب العالمین نه دعا وغواړم چې ستا نه غیرت او قهر لرې کړي. او کومه خبره چې تا د تیر عمر په باره کې وکړه، نو ما ته هم هغه څه را رسېدلي کوم چې تا ته در رسېدلي دي، یعنې زه هم د ډېر عمر والا یم. نو پاتې شو ستا د عیال او بچو خبره نو ستا عیال زما عیال دی ورسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام سلمه رضی الله تعالی عنها سره واده وکړو او رب العالمین یې دعا قبول کړه او د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه ډیر ښه بدیل رب العالمین ورکړلو چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم وو نو د دې نه وروسته د مخزوم د قبیلې هند یوازې د سلمه مور نه بلکې د ټولو مؤمنانو مور وګرځېده د ام سلمه نوم چې و هغه هند و نو دا بیا د صرف د سلمه مور نه بلکې د ټولو مؤمنانو مور وګرځېده نظر الله وجه ام سلمه في الجنة ورضي عنها وأرضاه رب العالمين دې د ام سلمه رضي الله تعالی عنها مخ په جنت کې تازه وګرځوي او رب العالمين دې ترې راضي شي او دا دې هم د ځان نه راضي کړي مؤمنانو مسلمانانو ورونو دا و د ام المؤمنین ام سلمه رضی الله تعالی عنها مختصر شان سیرت مؤمنانو مسلمانانو ورونو که څوک د ام سلمه رضی الله تعالی عنها په باره کې نور معلومات حاصلول غواړي نو هغه دې دغه کتابونه وګوري الاصابه الاستعاب دویم جلد اسد الغابه پنځم جلد تهذیب التهذیب دولسم جلد البدایه والنهایه اتم جلد او داسې نور د سیرت کتابونه مؤمنانو مسلمانانو ورونو اوس راځو دې ته چې د دې سیرت نه کومې فائدې معلومیږي او موږ تاسو ته په دې سیرت کې کوم درسونه پراته دي اول دا چې کله انسان په نبوي منهج ولار باندې روان شي او په مقدس مکه باندې اسلامي قانون او نظام راوستل غواړي او د مخ د ځمکې نه کفري نظام او حاکمان ختمول غواړي نو دا دې دغسې سختۍ او تکلیفونو ته ځان تیار کړي لکه څنګه چې په ام سلمه او د هغې په خاوند باندې راغلي وو او داسې نه ده چې یو انسان دې د کفارو سره دشمني هم کوي یو انسان دې کفري قانون او نظام ختمول غواړي او هغه دې بیا هم د کفارو سره ژوند کوي هغه دې د کفارو سره په ډکه خوله باندې د خندا مجلسونه کوي هغه دې د کفارو سره خېټې جنګوي بلکې دې به د کفارو په وجلو پسې ګرځي او کفار به د ده په وجلو پسې ګرځي لکه څنګه چې په اوس وخت کې د اسلامي خلافت مجاهدین دي چې د خلافت مجاهدین په مخ د ځمکه باندې د یو کفري ملک سره خبره نه لري بلکې د ټولو سره د دشمنی اعلان کړي او د خلافت مجاهدین په کفار او مرتدینو پسې ګرځي چې مردار کې او کفار او مرتدینو مشرکین د اسلامي خلافت مجاهدینو پسې ګرځي چې شهیدان کې دویم درس او دویمه فائده مسلمان ته چې د کفارو د طرفه کوم تکلیفونه او سختي ملاويږي نو دی به په دغه تکلیفونو باندې داسې صبر کوي لکه څنګه چې ام سلمه او د هغې خاوند وکړو او مسلمان به په اسلام او ایمان باندې داسې کلک او مضبوط وي لکه څنګه چې ام سلمه او د هغې خاوند کلک وو. دریم درس او دریمه فایده، د اوس وخت مسلمانانې ښځې د ام سلمه رضی الله تعالی عنها په ژوند او سیرت کې ښه سوچ وکړي او بیا یې د ځان سره ولګوي او دا معلومه کړي چې په مسلمانانو کې به څنګه غیرت وي، مسلمانان به د رب العالمین په لاره کې په تکلیفونو باندې څنګه صبر کوي. او ايمان به يې څنګه کلک او مضبوط وي او د اوس وخت مسلمانانو سړو او ښځو ته د ام سلمه رضی الله تعالی عنها په شان د غیرتی زنانو نه شرم پکار دی چې دوی د کفري حاکم باچا او قانون لاندې د ذلت ژوند او زندگی کوي او د رب العالمین په لار کې جهاد کولو ته نه دي تیار څلورم درس او څلورمه فائده په کوم ځای کې چې مسلمانان خپل ایمان او اسلام نشي ساتلی د هغه ځای نه هجرت کول او هغه ځای پر خودل اگر کستا هر څومره دنیاوی نقصان پکې وي لکه څنګه چې صحابه او اول حبشه ته او بیا مدینه ته هجرت وکړو پنځم درس او پنځمه فائده د کفري قانون او نظام نه براءت کول او د کافر حاکم او بادشاه لاندې د ذلت وخت او زندګي نه تیرول او د اسلامي حکومت راوستلو لپاره محنت خواري او کوشش کول لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري د دې په کوشش کې وو او د کفري حاکم باچا او د کفري قانون او نظام نه نفرت کولو شپږم درس او شپږمه فائده د هجرت په لار کې به مسلمانانو سړو او خزو ته تکلیفونه راسیږي خو هغه به داسې صبر کوي لکه څنګه چې ام سلمہ او د هغه خاوند وکړو د هجرت په لاره کې ښځه د خاوند او خاوند د ښځې نه به جدا کېږي، لکه څنګه چې ام سلمه او د هغې خاوند سره جدا شول. د هجرت په لاره کې به پلار د زوی او زوی د پلار نه جدا کېږي، لکه څنګه چې سلمه د خپل پلار نه په ماشومتوب کې جدا شو. د هجرت او جهاد په لار کې به مور د بچی نه او بچی د مور نه جدا کیږي لکه څنګه چې ام سلمہ رضی الله تعالی عنها په څو لحظو کې د خپل خاوند او د خپل بچی نه جدا شو او داسې نور تکلیفونه به راځي خو مؤمن مسلمان به باندې صبر کوي اووم درس او اوومه فائده، دارالاسلام ته د هجرت په وخت کې دغه مجاهد ته داسې خبرې کول چې ته د خپلو بچو سره پردي وطن ته ځې او داسې نور پېغورونه ورکول دا د جاهل او قمقل انسان کار دی لکه څنګه چې د ام سلمه رضی الله تعالی عنها خاوند ته د مکې مشرکانو ویل اتم درس او اتمه فائده، کله کله به د جهاد او هجرت په لاره کښې په مسلمانانو باندې داسې تکليف او مصيبت راشي چې دومره به اوږد شي چې کلونو ته به خبره ورسېږي لکه څنګه چې په ام سلمه يعني د سلمه په مور باندې تکليف او مصيبت اوږد شو او کال ته خبره ورسېدله خو مسلمان سړی او مسلمانه ښځه به بیا هم خپل منهج او خپله لاره نه پرېږدي بلکې داسې صبر به کوي او د خپل رب نه به دعاګانې غواړي لکه څنګه چې د سلمه مور او پلار صبر او دعاګانې کولې نهم درس او نهمه فائده کله چې یو مسلمان سړی یا مسلمانه ښځه په دین اسلام باندې کلک ودرېږي او د خپل ایمان د حفاظت سوچ او فکر ورسره وي او د جهاد هجرت او د رب العالمین په لاره کې په مصیبتونو او تکلیفونو باندې صبر کوي نو رب العالمين داسې مدد او نصرت ورسره کوي لکه څنګه چې د ام سلمه رضي الله تعالی عنها مدد او نصرت وکړو لسم درس او لسمه فائده مسلمان سړی او مسلمانه ښځه به د کافرانو مشرکانو نه اګر که هغه یې نږدې خپلوان هم وي داسې نفرت کوي لکه څنګه چې ام سلمه رضی الله تعالی عنها کولو چې د تګ موقع ورته مېلاو شوله نو بیا یې خپل خپلوان او خپل کور او خاندان ته ونه کتل بلکې خپل مؤمن خاوند ته یې ځان ورسولو. یوولسم درس او یوولسمه فائده، یوه زنانه د خپل نفس او د خپل ایمان د حفاظت لپاره دارالاسلام ته د پردي سړي سره هجرت کولی شي، چې کله ورسره خپل څوک نه وي لکه څنګه چې ام سلمه رضی الله تعالی عنها هجرت وکړو دولسم درس او دولسمه فائده د مسلمان په هر غم او مصیبت باندې بل مسلمان خفه کیږي خو بعضې غم او مصیبت داسې وي چې په ښکاره باندې وړوکی ښکاري خو غم او خفګان چې د هغه ډیر زیات لري لکه څنګه چې صحابه رضی الله تعالی عنهم د ام سلمه رضی الله تعالی عنها په غم باندې ودردېدل دیارلسم درس او دیارلسمه فائده زنانه ته پکار دي چې دارالاسلام ته هجرت وکړي او خاوند یې وفات شي نو خپل هجرت خراب نکي او په دارالاسلام کې پاتې شي لکه څنګه چې ام سلمہ رضی الله تعالی عنها پاتې شوله او دغه تاریخ هم د اسلامي خلافت مجاهدو زنانو راژوندې کړلو ولله الحمد على ذلك څوارلسم درس او څوارلسمه فائده، کله چې یوه ښځه کونډه شي نو هغې ته دویم خاوند کول جائز دي او دا د شرم خبره نه ده، لکه څنګه چې ام سلمة رضی الله تعالی عنها دویم واده وکړو، خو نن د مسلمانانو په کورونو کې د کونډو ښځو ژوند د غلامانو په شان دی او ظلمونه پرې باندې کوي. خو کله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره واده وکړو نو بیا تر قیامت پورې د ټولو مؤمنانو مور شوله رضی الله تعالی عنها مؤمنانو مسلمانانو ورونو رب العالمین دې موږ تاسو کې صبر او استقامت پیدا کړي رب العالمين دې زمونږ اوستاسې د نفسونو نه بزديلې او بې غيرتي وباسي رب العالمين دې زمونږ اوستاسې په نفسونو کې ايمانې او اسلامي غيرت او جذبه پيدا کړي رب العالمين دې مونږ اوتاسې تر مرګه پورې د جهاد په صف کې پاتې کړي او رب العالمين دې مونږ اوتاسې ته د جهاد او د رب العالمين په لاره کې د شهادت توفيق راکړي رب العالمين دې مونږ اوتاسې د شهادت نه نه محرومه کوي رب العالمين دې مونږ اوتاسې ته د شهادت مرګونه راکړي